عنوان د کتاب سره ربط او که هم مضمون سره ربط او باب سابقه او سره ربط او مسائل د حدیث سابقه سره ربط د الفاظ او راحت او عرض مقصود او په دې ترجمه الباب کې یو هم مبحث هم دی هغه به هم ملحوظ کوي هغه هم مبحث دا دی چې د دې ترجمه الباب اجزا متعدد دي نو چې امتیاز شي په مابین د حد ترجمه الباب او مترجم له شي او تعین د اجزا او شي او د هر یو د مقصد هم معلوم شي د دې ترجمه الباب اجزا کې نو درې دي او سوسلو سره روان دي دا ول جز لفظ انما الاعمال بالنیات په دې کې تحقیق شوی دی او موږ یو ځل یو تحقیق وکړو نه دی کوله ځکه چې کتاب به نه ختم لفظ ان هم تحقیق شوی دی او د اعمال هم شوی دی او د نیت هم شوی دی په اول حدیث کې او حسبه څوکې حسبه چې دا مطابق د نیت دی مولانا ادریسی کندهلوی وایی نیت په منزله د تخم دی او حسبه هغه ونه چې د تخم نه جوړیږي او هغه میوه چې د تخم نیسی حسبه چې دا شجر او ثمر د دې تخم دی صحیح خبره دا ده چې استثناء یو خبر له وزن ورکول نیت خو نفس قصدی اراده یو استثناء چې تاسو دا خبرې ته وزن وي خلک یې راته دا خبره په تاسو کې اړې کني اړې تاسو زه دا مقتدي چرا دې خبر لا ته وزن ورکې پني ورکې انسان په یو کار کې په یو عمل کې الکا نبی چې دا هغه حسبي چې حزبا وسرني هغه په عمل کار کې نه پني هیڅ یو شی بغیر د محنت نه او بغیر د قدر او د احترام نه چې کېدی نه شي خامخا به ته هغه دا وزن ورکوې د هغې باندې به محنت کې په حین د تعرض کې هغه دا به ترجیح ورکوې نو اله بسیږي او کتا یو کار شي احد الجیدین وګاڼو چې دا هم روا دی دا هم روا دی یو شی دی مړ دی دې څه فرق نشي دا غشي ثمره نشي محسوس کولی کوشش وکړه لکه څنګه چې ورته په حدیث ابو مسعود کې راځي يحتسبها په خپل اهل باندې خرڅه کول او د هغې وزن د ځان څخه مخصوص کول دا احتساب دی يحتسبها دا غیر پارا تدبیر او حسن تدبیر مصنف چې دا وایي چې ولقد پیر ایمان ورکړو ما تاسو له خبره کړې او موږ هم دا وایو ایمان دې کوزو دې صلات دې په زکات دې دا ټول په دې کې راځي مخکې مې کوي او هغه یو مفروضه، یو فرضي مثال، چې د احنافو په نيت باندې د اوداسه لپاره نيت نه دی شرط او د هغې مثال بیا دا ذکر کوي چې یو چا باندې باران وشي او دی روڼ شي یا اوبو ته ولګي وليږي اگر چې د دې نيت د اوداس نه وي خو د اوداسو کوله زندګۍ کې به په چا دا طریقه نه راغلي او نه به چرته چا په دې فرقې باندې ځان او داسې حساب کړی چې دا د شرکایاتو د ځینې خلکو فرضي مثال دی او د حدیث مقصد خو دا دی چې امتیاز د نیتې صحیحه د فاسده نه وکړه تابع نه څنګه کوم امتیاز د څه وکړه او دا تکم امتیاز وکړي چې دا عبادت کوم په نیت سره کوم د قران تلاوت کوم مونږ کوم په دې نیت باندې عبادت وکوا چې په دروغ ته قسم کوم دا خلک چې بل قسم وکړي نو یو عبادت وکړي او دا او دا کړی دی او په دروغ باندې قسم وکړي مصنف د رب د پاره دا الفاظ ویلي چې فدخل فی الایمان والوضوء والصلاة کتاب هم کتاب الایمان او دم دا الفاظ ذکر کړل ترتیب هم معلوم شو ځکه دا ټول امور مذکور شو په دې کې سباب سابقه سره بچی دی دا هم بیان دی باب سابقه کی ادا و سمت من الایمان اوس اګر چې دا د معاملاتو نه دی خو چې نه یې پکې صحیح شو په دې اجر ملوي مسایل د باب صادقه عمر په ظاهره دی اګر چې دا اوانی او غیره چې دا خپل معاملاتو نه دی خو چې نه یې پکې صحیح دی غلای ثواب ملوي څلور وانا د اکثرو هم معلوم شول، د ترجمة البعض د الفاظو تعین هم وشو او د الفاظو وضاحت هم وشو. غرض د ترجمة البعض نه یو خو دې خاصیتونو ته ترغیب دی، کوشش وکړئ او دا خاصیتونه حاصل کړئ او یو د شعب الايمان هم تفصيل دی څه د پاسه شعبې دي شپېته شعبې دي په هغه شعبو کې دا تصحيح غير دا هم دي رات په مريه هم دی چې هغه ايمان نه په تصديق وي نه ورې دې نه په توبه نه ورته رد په کرانيو باندې چې هغه ایمان نفي اقرار وایي څنګه نفي اقرار ایمان ګرځي مراتب اربعه کې چې کله یو شی په دې کې متحقق شي هر هغه ته متحصل او موجود هم په ذهن کې هم په لسان کې هم په خارج کې څلورو مرتبه به په خبره یو کتاب الله دی قل کل یعمل علی شاکلته دی مثل دی نه پته وجود علی اهلها یحفت واحرقا دریم معلق روایت دی وقال نبی صلی الله علیه وسلم ولكن جهاد وليه د کتاب الله تطبیق دو کو قل کل یعمل علی شاکلتی علی نیتی وخبر معلومه شده چې قل کل یعمل علی شاکلتی کی مصنف استدلال پیش کو وجود اول د ترجمه الباب انما الاعمال بالنیتی په دې باندې پوه شولئ ها د دې تعلقه د چا سره ده د دې جاول سره دویم جوز ترجمه الوال کې ول حسبو دا هغه د پاره د حدیث او ټوکړه نقل کړه نه پته رجول علی اجها یا حسبها ظاهر کې دا خو د نفس د خواهشاتو یو حصه ده لیکن چې دې د فشاجي او دا څه غني الله جل شانه په دې باندې اجر ورکړي دا یو ټوکر نقل کړی دا د مرفوع حدیث کوم کې د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرویت نقل دا دې پیغام به درې مرفوع احادیث یو اول حدیث دې د عمر دې رضی الله تعالی عنہ د حديث نور موارد او مخارج چې دا کم څه هم ذکر کړي ذکر دی محشي دلته هم ذکر کړی دی او اول حديث د بدر وحد کې هم دا حديث دی د حديث تجزیه سند او متن ته متن حدیث څلور جملو تحقیق شوی دی د متن خپل څو ذوق دی حدیث کې قرب هم او اعتراف الحدیث اول چې کله دا حدیث ذکر کړو هم په سند عمر او قال ته خپل استاد ذکر کړ یحیی سعید نصری دایم کما دا یو دینی امانت دی حديث کي يو سند دی بل متن دی. د سند رجال کي دي اسماء رجال کي مصنف ذکر کړی دی کنده کي دا يو عجيبه کوي دی. ددې وجې نه د هغې لپاره مستقله مطالعه کول غوره دي. په دې کې روایت د صحابي عن صحابي دی. عبد الله ابن يزيد چې دا هم صحابي دی. په هغو کې ابو مسعود انصاري رضی الله تعالی عنه د کم عمر او په وخت مجمع حدیث دنا یو کلو دنا کړی بخاری دې نه یو حدیث نقل کړی مسلم دې نه ونه کړی چې د چا نگاه نه وي نو په عامو مسلمانانو باندې د هغه نصرت لازم دی یتیم دی نگران تو غریبی فقیری عام مسلمانان د پاره پاول دغه سماونه پکاره د چا چې نګران يي نو د اهل عيال توجه عقل او نګران ته دي زمونږ ضرورتونه زمونږ خدمتونه به زمونږ متولي کوي نو چې متولي هغه خپل ذمہ واري نه پوره کوي نو اهل عيال به پریشان دي نو د هغه توقع خو د خپل متولی نه و او هغه خو دې لاس ته کتل او په دې حجتونو چې موږ مرسته ودا کوي او دې راوي مرسته ونکړي نو دې اثرې کړې دې ته دې اثرې وې او ما شومان د زنانه خپل ځان راوي دې وجنا د ضرورت مطابق پاوی باندې خرچ کول په لازم دي په صغیرانو بچو او یا په زوجه باندې دا فرض او بالی چې دی چې هغه ناچاره نو د دغم دوه دوه سیسی ثواب دی یو د صدقې او یو چې د صلی رحمۍ تاسو ټول دا هنګ سوچ کولی شئ تاسو به څوک مشران یي تاسو خپل توقعات د هغوی سره وابسته دي هغوی ته رجوع کوئ لیکن زما سبا هم زما د متعلقونو توقعات دي هغوی چې زه به یې اسیر پرېږدم، د هغوی خرچه به برداشت نه کړم، نو څه به کوي؟ مجبور دا دی چې هغه سوال وکړي، مجبور دا دی چې هغوی ذلیل شي. په دې وجه نه د اهل عیال ضرورت اول پوره کول کېږي او په دې کې اجر او ثواب شته. کور کې چرګ ساتي نو ولې قطعا دې دې خوښې دي او د چرګانو غوښې دې خوښې دي نه د هغې د خوراک اهتمام به کوې کور کې سپی ساتي دا یې خبرګیري به کوي مه ساته کار ساتي نه هغه پسې باندې خوراک ورکوي هر ځی کلیت چې تا په کور کې ساتلی هغه ضرورت ته پوره نه کوي معذب دی او د یو څو شینو د ظلم د معافی تسجید هم نشته یو چار یو پاک دوام دعا وه چې دې ته وشي چانه دا وخت ما خپل ان د سر همت ورنه کوش د دې وینا زنانه د خصوص پتا کې جهنم ته لاړه چانه معافي غواړي لیونی خپل مظالم ته معافي غواړي ماشوم دی ته خفه کې دې ته او څو کې هغه خو سام مقاومت نشي کولای تعالی جواب نشي ورکولای کلی شو معافي خفه پر کوټوالي دې معاف کړي نو ته معاف کېدی نشي او ماشوم ته ظلم دغه حق به ځای ورپسې حدیث دی د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ ان هو اخبر ان رسول الله اسلام قال انك لن تنفق نفقه حتى تبتغي به وجه الله تن لګي تن کې خرچه چې د الله رضا په تر کې دي تا ته باندې نه دي شي حتا چې په کوم عمر کې توکه په دې کار الله جنت کوي تزکیه الحدیث کې دا سند او متن د سند نور رجال مخکې پر ذکر کړی دی ساج مروقات نو مې نه ذکر کړی الفاء داسې راغلي چې علی اهله علی اهله دې حدیث کې حتا ما تجر فی سم امراتک امراتک اگر چې دا اول قانون دی نه کلان تن خپل فتن ته دی وجه وات المال سرو محبت ولا پکار دي مال محبوبي چاله کې کیا محبوبي د الله محبتي د ورته محبتي بلکې ظاهر کې دا د شهوات یو صفه ده لکه په دا وخت کې چې یو بل خوراک په خپل کې ورته نه دا پوچا ته مرتبه ده شهوات کې دا د دې لپاره چې د زنانو لپاره ستر فرض وي او د هر انسان په مزاج کې سیاحت پروتي نو زوج مې سطر نشته دی او معراج یې سیاحت غواړي نو پکار دا دی چې د زوج ورته په کور کې ماحول للسیاحت وي، سیاحت پېژنئ تاسو، چکر، رالي ها، چې کور پرې ګور نه کړي، ښه کور پرې څه نه کېني، ګور نه کېني. کور چې په کلک ووس کي او پابند کي او ورپسې د بار نه زنجير کي او ملا صاحب چرته لاړ شي نو هغه د پاره دا کور کور شو نو په احد نامه کې بواسطي یاره دې کې سودا مالیکولیه پیدا کیږي د جنون تر ته وایي او یا به مجبورې د بل چا خبره دې کوي وایي زندگی تبا نو کور به ور کوي ما بلکې د یو بل مکروهاتو ته کوي بحث کوي نو کو یو بل لا په خوله کې نوڼۍ ورکوي او کو څه چې خپلې جوکړي دي که نه او دا خواښې او خصت چې د دام ستا چېته دي پردي کار کې کار لري او کته په وړي تاسو کار دی ته وی پکې لګې دلې چې خځه ته محبت او هغه دا چې په تای او دور کې څه رېدا او بل په زندګۍ کې کار ملره هغه خپل د سیاحت په تیرې تیرې ان د زوج د مور خپل حق له او او دیم بدیم کړی شوی تو او کړی بوډا او بوډی نمبلی او زامن او تماشه به په دې کې دای چې بوډا او بوډی هم سره شي او هغه دین دی او زامن ورته خیر به یو دور د هغه دور نه به وروسته هغه بیا مکمل دیني خدماتو ته متوجه وو. یره دا یو طریقه بیا کوله چې د چا به دویم واده و واړه بچي به د هغه خدماتو اهتمام او که بیا زوجه وه نو د هغې د خرچې اهتمام نور مطالعه تلاوت سمه بستره به یې تړلې وه. اکثر به دا کوشش کوو چې دوی مدینې ته ولیږي او د دوی انتقال مدینه کې وشي، اکثر به دا کوشش کوو چې په دیني خدماتو کې چېرته لګېږي، یا جهاد کې یا په درس و تدریس کې یا په دعوت و تبلیغ کې په دیني خدماتو کې به لګېږي، دا به د هغوی لاسته راوړنه وي. مولانا ادریس ملکی الله دی مغفرت نصیب کړي زموږ استاد د مسلم او په مدرسه کې بوسیده مطالعه به کوله درس به کاوه او د زامنو او د اهلی خپل سره په کار کله کله به نه سپال راوستل او دې دې سپال راوستل او مولانا زکريا شو رحم الله سيد احمد حاکري دیم دغه وسم داد برغان چې دا بډاګان دې زمون تغواړي دا خطر دا په کور کې کی دا دنګین د زامن لپاره ساده دل دا ولګي مرکز ته ورغلي چلته نه مرکز کی کن الته خیلی دا په کور کې غیم دا د جماعت د مولا د پاره وایي دا الته په کور کې تنګې دي تنګې چې جماعت تر شي د مولا تنګې دي دا ټوکی کیو طالبان هم کوي دا مرکز کې انتقاد مې کوم دین او کومه تاسو ته جوړه تجربه نه ها دې هم یې ورته ها دې کې مې تاسو نه پیوي له غرایب مې تاسو تیم خلې دې خدا بل باب بخت کو کوتن چلته کرا بس کو پرې کې ته تحقیق کړې